وله امام صاحب فرمایي ما روينا وله الامام ابو حنیفه من لپاره ما هغه دلیل روينا چې موږ روایت من حفر بیرا فله مما حولها 40 ذراع من غیر فصل هغه حدیث کې تفصیل نه لسوي بیر مطلق ذکر کړی دا کبیر عسل وی او کبیر لازم لا غیر پر 40 د حریم من غیر فصل قانون دا ده اوس دلته دوه حدیث راغله یو حدیث عام بل حدیث خاص امام ابو حنیفه رحمه الله داس حدیث ذکر چې تاریخ الفاظ وسدي د عموم دي ٹھیک شو هغه الفاظ عموم چې تعبیر نه فقویانو باندې شوی دی ولهذا نصيب من حفر بيرا من حفر بيرا شمل فله مما حولها نبير على عام او حدیث کوم چې د صحابه د خاص ده مقید ده خاص ده قالوا لا لا چې عام متفق هغه عام چې متفق وي اتفاق شوی په قبول باندې او په عمل باندې به اولا عنده کلی ایمان سره من الخاص دی خاصنا المختلف چې اختلاف پکې شوی په قبول او عمل به په څلوي وخت کې خلټول اتفاق ولی چې ته شپېته ورته مقرره چالیس پکې لري که نه نو موږ به وایو چې په دې عام باندې ته هم عمل کوې موږ هم عمل کوو ټیک شه نو هغه عام په هغې انداز باندې چې کوم انداز کې اتفاق وي هغه اولاد یې خاص نه چې په کې څه وي اختلاف هغه صورت دا لري اختلاف چې د بیرات نه پاره چالیس شي او د بیرې نازې نه پاره څه شي او بل دا اصل کې قیاس دا انکار کوي د استحقاق ته حریم حریم بنوي ولی ځکه دا عمل د دې حفیر په موضوع د حفر کې راغلی حریم کوي دا عمل نه راغلی چې دا عمل راغلی د حریم احیاء ونکړي چې احیاء ونکړي د مالک مش مطلب چې حدیث ته امام ابو حنیفه تقاضا نه کوي چې شل نشته چې شل نشته او د صحابین مکرمین حدیث هغه تقاضا نه کوي چې شل شته شپېتري نو موږ په داس پیتو د نو قیاس عمل کو غحری ولا نو کو قانون دا ده چې کله دا حدیث متعارض راشي تاسو به ویلوي نو یو حدیث ته موږ ترجیح کو بل حدیث ته کوم حدیث موافق د قیاس نو دا قیاس موافق ده لکوا زمون حدیث چې شپیتو لکوا شل په انداز کې لکه حریم نشته ولی ذکر د قیاس موافق قیاس دا چې سره یو یو غز حریم هم نشته څنګه حدیث را لدوا تر سلوخ په متفق نو قیاس هم پرې خدل دا کوم چې دا شل دي د دوه په حدیث کې نو هغه هغه په خپل قیاس باندې پر خود د قیاس حکم دا چې حرمه وای وفيما پنشلو کې تعارضات کې دوه حدیثونو تعارض راغلي په پر انداز شلو کې حافظ راه موږ د قیاس محفوظ سمو کو محفوظ مقتا سراجی کې دا عدد و محفوظ کې دا عدد بس کې محفوظ کې ویل لیکو نه دی ویل او بل دا دلیل ویل دلا چې مولا چې دا ډیر نازې کې حاجت ډیر ده ضرورت ډیر ده ځکه دا په وخ باندې راو باسي نو موږ ته دا خاصه خبره ده کله کله د بیري نازې نه خلک په لاس باندې وبراو باسي نه حاجت لیک ده کډیر په نازې په لاس راو باسي لیک ده کډه حاجت ٹھیک شو او دعا ته ویبلا په وخ باندې کله خلک وبراو باسي دا حاجت ډیر دا څه بیا څه چل کې بیا بیا مزه پرګه د خپل کې وځي چل کې دا د شرک دا څه د شرک کولې چې خامہ خانه ازه په څه باندې کوخ باندې خلک وبو نه راو بس او دا موږ چې خامہ خبره خپل په لاس باندې وبو را بس نو په یو کې حاجت کم نو حریم کم ولا پکاره بلکې حاجت زیات او حریم زیات ولا سره پکاره د شي نه کله کله د شي چې په ازه کې حاجت کوي پاتم کې سي د حریم له مسافت وإن كانت عينا کچیر چنو فحريمها 500 چنی لکه وبې راوځه خو چنو ورنه جوړ شول نو حریم به سوي 500 غزه لما روينا حريم العين 500 ذراع او بل لا حاجت فيه حاجت پر حريم د عين کې لا زیات مسافت ول لأن العين تستخرج للزراعه دا چې نه چې جوړیږي د څه لپاره د فصل لپاره وي فلا بد من موضع لا بد د یو ځای نه یجري فيه الماء چې وبخو په کې لاړ شي کنه څه په کې لاړ شي وبو ها او ومن حوض د یو طالب نه یجمع فيه الماء چې وبو په کې شي جمع شي ډیم ورته جوړ کې څه ورته جوړ کې ډیم تاندر ډیم جوړ کی ومن موضع يجري فيه الى زراعه او د یو ځای چې هغه کې خو یجري چې روان شي دا و پیه په دغه ځای کې د زراعه غزله غادي څه بلا وایي دا غزله شي تسمون شي فصل کش الى زراعته فلهذا دي وجنه يقدر اندازه کې حریم د چینه بزیارته او تقدیر به 500 کته له 1500 سره معلومه کوم زیات ولا را دي دا په حدیث سره ثابت دي بیا شپږ دوه تحت او بل جرا د مساحت جرا د مساحت سبع قبضات معرف في الابهام ايه هتوش بیا شامل سناري له بیا هدايه مولا دلته اوس خبره کوي وی چا دا خبره کوي چې دغه اندازه کوم چيني کړه کوی کړه دا هغه چې کوم کوم ذکر کا 40 فی البیر او خمس الک په چيني کې فی اراضیهم دا پزمکو د عربو کې ولی سلامت بیا د عربو زمکه سخت وي او فی اراضینا رخاوه زمون پزمو کې نرمي ده فیزداد نزیادت پکې په 40 باندې او په 500 باندې کله تحول الماء الى الثاني شراونه روان وړي دا اوبو الکه د بیر اول نه اله بیر ثانی فتحات الاول نو اول معطل شي نو دې هغه اصول دا راوته چې کوم سره په اوبو پویږي پس مکه باندې چې دا سخت او کاسانه ده نو دا حریم دا کوی او حریم الکه د چینه او دا هغه مقربه خوشي مسله باندې د دین اصل دار او مطلب ان امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې یو لوی هغه قاعده ده چې اکثر هغه احکام رائے د مبتلا به تصحیح مفوض خوشي مسله من اراد ان يحفر في حريمها منع منه وقت ډیر خلک یو سړی را لو کړ ايحفر في حريمها چې په حریم د چینی کې بل کوې وکني مونږ عمل وکړي چې لکه دا حفيظ منه الذي حفظ کي لا يؤدي الى تفيت حقي چې دا مؤدي ونګزي ځای کولو د حق الکه د حافظ اول والاخلال چې کومواله نقصان راولي به په دې حفر سره په حق د اول کې وهذا العمل ثابت ده لانه بالحفر ځکه دا حافر عمل مالک څه پکندلو د چینه باندې لانه بالحفر ملک الحريم د مالک ته حریم شولې ضرورت لجات د ضرورت ځکه دا حریم لوازم نه سره ده د چيني علم ها وای ملک الحريمه ضرورت تمکنه من الانتفاع اجازه ضرورت د قادر کېدل د حفر اول من الانتفاع چې پیدا وکړي به پر خپل حفر اول باندې خلاص جائز نه ده لغیر غیر حفر اول را اي تصرف في ملکه چې دا تصرف په کې په ملک څه کې د حفر اول کې ولی حفر اول د چيني هم مالک څه د 500 غزو دي 500 غزو دي تلور طرفونه 500 غزو هم څه مالک او دا حافظ ساری چې کلی په خپل ملک کې بل چا په ملک فإن احتفر آخر بيرا في حد حريم الأولى فچاو کندلو الک کوی په حد حریم د اول کوی کې نو لیل اول اول د پاره جایز ده ایسبهه چې د اصلاح وکي ويكبسه او بند کی تبرعا پیسې مې شي نه غواړي په خپل دې بل چر واخلي کویل څه کې ډک که بیا حافظ ثاني ورته ودرېدل بیا دې قاضي ته بوزي پولیسان دې پسې ناول ته پولیسان ولو علاله چې اراده د حاصل اول نه پرګدم چې ته الله کې پرنس دمي برابر کړي اخذ ثاني اخذ ثاني فيه چې اراده د اول اخذ ثاني د نیولو د دوم حافظ فيه په په نیولو د پسې کې نشي فيه اي في حفله ټول دې زما په حریم کې لکه کوی کندل اوس تا کار کو قیل چاوی له شته د حافظ اول لپاره ایا خذه چې اونیسی دا حافظ اول هو حافظ ثانی د کپ سي په ټکو چې دا مال ډک پرګره نو چې دا وسته کې دکې ولعن ازاله الجنايه حفظه ځکه ختمول د جنایت ته کندلو د حافظ ثاني به دا په قبض باندې راځي دا په سره راځي قبض باندې په ډکول باندې راځي نو بس دومره لکه وا دا حافظ اول به دور تکلیف ورکړي سورې چې څه کړي جنایت کړي نه د په نظم کې چې کوی کنه له او کوم خاوي چې راستل هغه واپس پکې واچي بس ختم شو خبر ویګم لاله کما فی الکناسه یلقیها فی دار غیره یو سړی لکه کور جارو کړلو ګند ولا کوایا دا بلاوی سره جمع کړل کراله لکه وایا دا امین مرجان کوته ورواچو د چا کوته امین مرجان ماما کوته ورواچو یاد ده اوس هغه له غوسه راغله د لپاره به تر چې په خپل صفاکي استواچی لري کنه بهر غوسه یاد نه ولیکن دا هم ولا جایز ده چې دا امیر مرجان نعمت الله استاد ته وایي چې امیر صاحب دا دلته راواچول اوس بدل لري کې راول جارو جارو برالي پس شامل کما اصل کناس یلقي چې واشول شي هدا کناس فی دار غیره فینه دا ملقی چې دا یوخذو ماخوذ بوي لرفعها او چتول الک دي جارو کشوي سیز باندې وقيل شاول يجمنه دا حافل اول دي زمان واخلي وهو لدي حافل ثاني نقصان نقصان ځکه چې کوی وکړ نو لازم کې نقصان راغی کرانه غي په نقصان وپکې نو بیا به وګوري چې کله دا دوم کوی نو کله شو سوره قیمت یو ځم کې 2000 او سوره قیمت 1500 نو 1500 روپی تاوان به ونه واخلي ټیک شو مولا خو چې پیسې دی واخیستلې په بعد ته بیا ته نه دا نه وای چې اوس ته دکا حافل اول و حافل ثاني ته دا نه وای چې زمانه بل لکه اوس ډک هم ها سم یک پیسو بیا بډک کی دا حافل اول هو دا حافل ثاني هو دا حافل ثاني خلاص بنفسي پخپله کما اذا هدم جدار غیره یو سړی د بل چا کور لنکړلو او مالک ته کورنه دیوال ته چا دیوال لړم کړ مالک ته دیوال اول با زمان ودا واخی اوس په مالک اول د خپل دیوال جوړې کړه چا چلن کړه هغه جوړې مالک اول به جوړې زمان ودا واخ زور سکی خلا وهذا دا قول اخير هو الصحيح لا صحيح قول ذكروا في ادب القاضي الخصاف دا ذکر کړی دا الکه په ادب د قاضي کې امام خصاف او ذکر خصاف طریق معرفت نقطان هغه دا چې چې کله دوم کوی نو کندل شوی قیمت یې ولګي او چې دوم کوی او کندل شوی بیا ولې قیمت څه ولګي که فرق او فرق به نوالي چې شو مثال نه تجيب وما عتب عليك في الاول هغه تی چې حالات کې په اول کوی کې یو سړی سید په اول کوی کې په وصول فلا زمان عليه فحافل اول بل زمان استول ان ده حبر غیر متعدد متعدد غیر متعدد غیر متعدد څه شامل ځکه باچا ورته اجازه کړې ده او د کوی په کې وکندل څه شامل ها ان کان باذن الامام فظاهر دا خو ښکارا ده د صاحبین مذهب باندې چې امام اجازه ته کړه هم دی مالک پر امام صاحب مذهب باندې چې دا حاصل اول په امام اجازه نه وی کړي او دای کوی پکې وکړي او څوک پکې هلاک زمان شته کنيشته ایمان سره زمان نشته په دې صورت کې هم ولی په دې صورت کې چې امام اجازه پوي کړي امام سوي چې دا احیا نه ده البته اعلام ده اعلام ده احیا نه ده څه شموله بیا ملک ځبانه زمان نشته کړي متعدی نه ده پوښي مثلا ها فکذا هم دا شانت زما نشته په حافظ اول باندې ان کان چې ته د حق د حافظ اول بغیر اذن بغیر اجازه د گورنر نه عندهما اول عذر امام صاحب مذهب باندې بیا دلیل سره دی ابي حنیفه انه امام ابو حنیفه یجعل برزي الحفر بلا اذن امام الحفر بلا اذ الامام تحجيرا دا علامه علامه معلومه چې دا زمکه ځنی سما جی احیا کوم خدام امام لتعلم اجازه تعلم اگر چې په العالم اجازه اخیستلې نه وهو دا حفر في سبيل دا پلار باندې منه لدي تحجرنا بغیر اذن د امام په دې کې امام اجازه ته ضرورت نشته عام خلک زمکه تعین کې به امام توري د زمکه برابر کوم کې کوم برابر پوښتنه وان كان لا يملك اگر که ان كان اگر که دا لك حافل اول بلا اذن الامام لا يملك مالك نه هو دې زمکه بدونه بغیر اذن مالک نه ده ولیکن د لپاره دغه لاس نه دی هغه متجاوز نه ده بلکې د سید طریقې سره دا جایز کاری کړی ده زلمی څنګه خالص مکه په حفر د بیر سره کوم معاینه کړ امام اجازه کو به کړی کنه ګرځي خوښه بس ځکه زمان نشته وما عطر في الثانيه چې په دوم کوی کې هلاکی ففي زمان په دې کې زمان په ثاني باندې ول انه دا حفر ثاني متعرض فی په حفر کې هي حفر فی ملکی غيره د حاصل اول په ملک لکه کوي او کنه خو ان حصل الثاني بيرا ورا حريم الاولى د 500 غز نه بهر لکه بالکل متصل سو کندل په دې نه کله کې دا حاصل اول څه ختم شو حرم او دې سره متصل سو کندل کوي وين حفر الثاني بيرا وراء حريم الاولى فذهب ماء البير الاولى لا لابد بير الاولى ثاني لا شيء عليه فحافظ ثاني بل اسم لازم نه نه لانه حافظ ثاني غیر متعارف فی حفظها ته خو ذلک متعارف په کندلو د دې سکی کته خو بل عالم یو بو کده خو مالک تسمه کده کدی وبو ده حافظ اول نظر وای وبرمو دا د ځمکې مالک څه د اوبو د ځمکې مالک نو اوبه چې ورله خو غیر مملوک ورله دې څه زمال ونه غواړي شي مثلا تاسو لیکل نکته ول الماء تحت الارض غیر مملوک واهل عدل فلا يكون له مخالفه مخاصمه بسببها ولسان ها اوس دا دو محافل حریم شوی د څلور طرفونو به د دوی طرفونو دوی ځکه چې دلته وکړل دا حریم خو د چاره دا اول په دې حریم کې هر څه رسالې او یو ځکه کېدلې ځکه دا هغه حق مقدم ده دې حق ورسره والفضل لها متقدمي پښتو پیګه ترجیح چاله وي څوک چې مخ کې خو څه مثلا بل البته د حافظ لسان لپاره به دوی طرفونو ده لکه چې حریم تلوي کړه یا شپې ته د بنا بر اسلام